او دریم کې تفصیلي بحث د منافقانو تیر شو، دای ګڼ قباحتونه او اقسام یې بیان کړل، اوس د دې سلم ایات نه تر اخره پورې بیان د مؤمنانو او دلته هم د مؤمنانو بیان کوي خو همغه د تبوک په تناظر کې، غزوه تبوک، مؤمنان جهاد ته تللي دي. نو دغه مؤمنانو کې ډلې وې څو ډلې جوړې شي یو مجاهدین درې ډلې د تبو په وخت کې مؤمنان درې ډلې مجاهدین جهاد ته لاړل دویم قسم قاعدین چې جهاد لنو تلی خو مسرعین بالتوبه زر وسره احساس شو توبه وست خو دریم قسم متکاسلین فی التوبه چې په توبه کې دا سسته نه کار اغسته و دا درې ډلې به بیان کی او د دې دریو مانو ډلو حکمونه بم اوخی اول بیان د مجاهدین وکي عام صحابه کرام جهاد لتلی نو داغه چونکه اسلام کې سبقت ته نو جنت کې هم سبقت والسابقون هغه مخکرات لون کې ایمان تا هغه مخکرات لون کې اسلام تا الاولون اول تلون کې دی جنت تا یو معنی خیدا دنیا کې ایمان کې سبقت نو په آخرت کې با جنت کې سبقت او والسابقون هغه مخکې راتلونکي ایمان ته الاولون دوی دی ړومبي دا ړومبي یعنی مؤمنانو کې دا ړومبي درجه والا دی بیا دا مطلب ش درجه ړومبه ده چې ایمان ته اول راغله ده نو درجه مړومبه ده دا سوق دی وی من المهاجرین مهاجرین هم دی ول انصار او د انصار هم دی مهاجرین انصار داړو سابقون الاولین او الذين اعكسان تبعوهم چې تابع شوی دي د دې سابقون الاولون به احسان په اخلاص سره نو د دوه ماډل شو نو دوه ډل شو په یو تقسیم یو سابقون الاولون او دیم والذین تبعوهم به احسان دا دوه قسمه ډلې صحابه کرامو کې خود دې دواړو نوې رضی الله عنهم ورزوان راضی دی الله عنهم د دوینا ورزوان هو او دوی راضی دی د الله نه وعد لهم تیار کړی دی الله دې ټولو له جناتن جنتونه ټولو د پاره جنت صحابه کرام ټول جنتیان دي ټول رضی الله عنهم دي ټول عاد لهم جنات جنتون والای خدای دې مزداق سوق دې دا سابقون الاولون من المهاجرین والانصار دا بسوکی صرف اهل بیت ما وی اهل بیت یو سو تنو او قدیم نه مهاجرو کې نه انصار سو شو الهبیت خو منصار نو او الذین تبون به احسان سوګ دی چې الله تی راضیم دی او جنت تیار کړی دی نو دا تمام صحابه کرام تجریمین تا تعالی نهار تیار کړی دی له جنتونه چروان به اعلان دونه داغینه نهرونه خالدین فیا همیشه وی پدې کې ابدان همیشه ذالک الفوز العظیم دا د کامیابی ډیر لویه وممن حولکم من الاعراب دا د منافقانو بیان د مؤمنانو بیان کې زمنن راوړو تحذير للمؤمنين اگر چې اصل بیان مخ کې تیر شو خدا صرف مؤمنانو ته تحذير ور کوي د دوی د صفات او رویې نه ځان وساته ومن اهل المدینه او د مدینه والو نم دی منافقان مدینه کې دن عبد الله ابن ابی ابن سلول وغیرہ وی مرد ولن نفاق دی کلک دی په نفاق باندې لا تعلمهم لا تعلمهم تی نه پیجنې او نحنو نعلم مونږه پیجنو تی ولې نه پیجنې دا هغه دا فراست او چالاکه د وجه دونه فراست او چالاکی د ورکه چې پای وجه تنه پیجن لا تعالی مون ته نه پیجنې په فراس په وجه دا فراست او چالاکه نه نحن نعلمهم مونږ پیجنو دوی چې دا منافقان دي اسی ظاهر کې ایمان ایمان کوي خو سنعذب مرتين زرد چې سزا بوله ورکو دو کرتا دو کرتا دنیا او قبر کې ثم يرد بیا واپس کړي شي لا عذاب عظیم عذاب لوی ته قیامت کې چې دغه عذاب عظیم قیامت شینو دا دو کرتا عذاب یو د دنیا او دیم د قبر شو نو اثبات د عذاب قبرم تیوش مرقات والا لیکلی دی چې مرقات کې چې دا آیت ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم دا آیت وې د نبی علی السلام د وفات نه اتل سورې مخکې نازل شوه قائدین مسرعين بالتوبه هغه خلق چاغه پاتشیو خدا دا زری بیا توبه استوا توبه کې تاخير نو کړي واخرون نور دی اعترفو چې اقرار کړي دی به ذنوبهم په خپل جرمونو خلطو عملا صالحا ګټ کړي دی عمل نیک واخر سیئا او بل بد بد عمل بل سره سستی ته شوی د مخکې جهادونه کړی دي خو لیکن دا ځل سستی شو جهاد لاله نړل فاصل الله یقینا چې الله یتوب علیهم الله و مهربانیو کی پدوی ان الله بشک الله غفور رحیم بهون کې مهربان دی دوی ته زر احساس شوی تطاهرهم پاک کدوی په دې صدقه سره د ظاهر په اعتبار وتزکیم او پاک کدوی د زړه په اعتبار بها په دې صدقاتو سره ظاهر پاکی یعنی ظاهر پاکی دادا چې دا تیوالا نو په دې باندې به ظاهری ګنا معاف شي او ظاهری لیندین وسره لیندین وسره کاوه وتزکیهم او زړه په پاک کا زړه پاکېدل چې په دې مال سره دنه د زړه نه د مال مینه محبت وزي وصلی علیهم او دعاګانې او کدوی دا دعا ولا غواړه ځکه ان صلاتک بشکستا دعا سکن الله سکن اللهم دا سبب د اطمینان د زړه د دوی دی د دوی د زړه د اطمینان ذریعہ ده چې دعا ولاو کی صدقه راوړه والا نو دعا والا او والله والا سمین او ریدون کې ولی مون پوی دی نو د دې خلکو توبه قبول او دا ترغیب واس توبه ته دی آینده کې هم عالم علمو آیا ولی دین پوی چې نه لا بشک الله ويقبل التوبه قبلې توبه نه بادي د خپل بندگانو نه وياخذ الصدقات او قبلې صدقې صدقې قبلې وان الله بشک الله هو التواب الرحیم هغه توبه قبلون کې مهربان دی توبه قبلون کې دی آینده هم چې الله ته سړی توجه کی قبل یا رحیم او مهربان دی صدقه او دوام د په حق کې بیا قبلی وقل ورته پیغمبر عملو عمل کوي لګیا شي عمل کوي کوي سیر الله زرد چې وبویني الله عملکم ستاسو عمل ورسولو رسول د الله تبع او خي والمؤمنون مؤمنانو تبع مخکار کی او بیا وستردون الى عالم الغیب اخرت کې به بیا تاسو واپس کړئ شي غزا ته چې عالم الغیب دی وشا پوی دی په غیب وشا د وخکارا فینبئکم پس خبر به در کی بما باغ سبانه کنتم تعملون چې تاسو عمل کاو څه چې کړی دی دا غي به د سره حساب کتاب بیا الله التکی واخرون مرجون لامر الله داغه درې مډله قائدین متکاسلین فی التوبه توبه کم تاخیر کړو زره خپل کوتا ہے غلطه ته غلطیونه وي اغا درې صحابه کرام کعب بن مالک رضی الله عنه هلال بن امیه رضی الله عنه او مراره ابن ربیع رضی الله عنه دا درې صحابه دی بلا عذر پاتې شوی دی خدا وا چې زره اعتراف نه کړي نو پدې توبه کې دینه سسوستی شوی ده خو بیا رستو دی ماب شو دوی سره بایکاټ شوی ده 50 ورځې او بیا د معافی اعلان راغلی ده نو دلته خو د دې ذکر کوي چې چونکه دینه په دې توبه کې سستی شوی ده نو بس دا بس آینده ته پاتی ګوري الله وسر سکي واخرون او نور دی مرجون لامر الله رستو کړي شوی دا الله فیصله تا الله فیصله ته رستو شوی اما يعذبهم یا به ولا سزا ورکی که اخلاص پکې نو و اما يتوب عليهم یا به توبه قبول کی که اخلاص پکې او الله والا علیم پوی او حکیم حکمت والا وکفرا او پاقیده د کفر د کفر د پاره جوړ کړي و تفریقا او د پاره دا ډلبازه بین المؤمنین او مؤمنانو منس کې ډلبازي پیدا کړي او څلورم ویرا ویرسادن او د پاره د مورچه لمن غچا د پاره حال بل الله ورسولا چې مقابله د الله رسول سره کړې د من قبلو مخ کې د تبوک نه مخکې یا د مسجد زرار نه مخکې الله رسول سره مقابله کړې ده دا مسجد زرار جوړ کړو دا نبی علی السلام کله تبوک ته ته ناغه موقع باندې دی جوړ کړو نبی علی السلام ته ویل دی د قبا سره خوا کې جوړ کړو اوس چې څوک حج عمره لتری کتلی وي دا موجوده مسجد قبا چې کم دا او د سونو زید دا مسجد زرارو اوس په د سونو زید جوړ دی دغلتا خوا کې بس لګه فاصله کې جوړ کړي او دا و چې هغه وخت خدا محلي وي او قبا ورکوټ د جمعه ته اوس غټ ځای دی هغه ټوله محلې نه جمعه جوړ شوی دی نو هغه محلې نه دی خو بیا بل محله و نه هغه محله کې د جمعه جوړ منافقانو سازش په بنیاد او بانه دا کوله چه جی دا معذور خلق هغه جمعات ته نشیت لینو بس مونږ ته نږدې جمعات جوړ کو د ظاهر وې نور مقصد دقه دی چې قران بیان ک او د دې بانی اصل چیو کنه اصل جوړونګه هغه ابو عامر راهب ابو عامر راهب دا دا حنزله رضی الله عنه نه دی غسیل الملائکه دا د پلار دی خدا پیر دی پیر غټ پیرو راهب دا د مکی سړی دی د مدینه سړی دی خو راهب دی د دروم ایجنټو قیصر روم سره رابطه وا نو دا داغه په سازش دلته یو مورچه جوړولا چې بزبا اسلحه در لېګم د غلطه بیت سنباله او مرګری به جوړه او بس بیا به مدینه کې بغاوت پورته کو او نوم یې ورله د جمعات ورکړو دا ابو عامر اصل کې دا د اوس قبیله سړی دی او عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق هغه دا خزرجو خزرج خلق مدینه مسجد سره خوا کې اوسیدونکو او اوس قبا سره خوا کې اوسیدونکو اوس دا قبا محله ده او د خزرجو دا دغه دا د مدینه مسجد دا خوش علاقه نو التم دشمن دی ابو عامر هغه پیر دی او دلته دشمن دی د لیډر دی سیاسي عبد الله ابن ابي ابن سلول او دریم دشمن د پیغمبر هغه لره محله و د يهودو پای کې هغه کعب بن اشرف نو درې کسان شو یو سیاسی لیډر خراب وو دویم پیر خلاف وو او دریم مولا خلاف وو دا درې کسانی کن غلط پیر غلط مولا او بېمانه بی دینه سیاسی لیډر نو دا مسجد زرار ابو عامر جوړ کړو دغه مقصد او بیا راغلیو نبی علیہ السلام ته ویلیو چې ته پر کې افتتاح وکا مونږ پکې وکا او ته اوس خو ته بوک لازم چې واپس را شم بیا و پکې مونږ وکم نبی علیہ السلام عالم الغیب نو نو خبر چې دا دې څه مقصد قران د آیاتونو راولېګل واپس یې پام کوي د جمعه تلار نش دا خو دې په غلط مقصد جوړ کړل او د دې جمعه ته یو سلور بد قباحتونه صفاتونه ذکر کړل چې دا کوم جماعت کې نو دا مسجد زراری یو وای مسجدن زرارا چې مقصد اسلام ته نقصان رسولي دویم کفرا په عقیده د کفری د کفر په عقیده عقیده غلطه دریم و تفریقا بین المؤمنین مؤمنانو منځ کې تفرقه راوستل مقصدی او بل و ارصاد لمن حارب الله ورسوله د الله رسول د مقابله د پاره الله رسول مقابله او وی د قیصر روم پر رابطه کیو نو دلته بغاوت جوړاو او یانن الله رسول خلاف سوک کوي یعنی مشرک او بدعتي چې د شرک بدعت په بنیاد باندې دا مجري زرار ویلا یحلفن خامخا قسمونه بخرین ردنا زموږ اراده نه ویل الحسنا مگر دا خېګړې او دنه کې موږ مقصد دا ده چې دا بوډاګان او معذور لري نشیتلې نو دیو پکې مونږ کوي خو الله والا یشهد گوي کوي نو بهشګ دی لکه زیون خامخا دروغ جن دی خپل دوکا کې د خپل داوا کې دروغ وي داوه دارا چې دا حسنا د دې معذور بوډاګانو د پاره خو مقصد هغه او ارصاد لمن حارب الله لا تقوم فی ابدا پیغمبر مودریګه پدې کې اچره مانزله لمسجدن د دې مقابله کې هغه مسجد قباء اصل جمعات ته لمسجدن خامخا جمعات او سسال التقوا چې بنیاد خو سه شوی دی په اخلاص او تقوا من اول یوم دا اول ورځې نه اوله روزه مراد هجرت مدینه ته شو کنه نبی علیہ السلام چې راغې دغلته قبا کی جمعه جوړ کو دا مسجد قبا یادې احق نو ډیر لایق دې ان تقوم فیه چې تبکه ودرېږي فيه رجال پدې قبا کې نارینه سړی دی یو هبونه خوخی ان یتطهروا چې ځان خپاک کی ظاهری باطینی صفائی پاکی مغواړي او الله ولا يحب المطهرین په غاړه د ډټ کمر شفا خو غاړه ته وای او جرف ویل کیږي هغه ډډ کمر ډډ کمر خو به جنې کنه داسې کله د سیند اوبه راشي داسي اوبه ولا دننه ځای ووایي سړی وایي جوړه دا ځمکه ده چې خپه پکې دي پروت دي ته ډټ کمر وایي نو بنیاد یې خي علا شفا جروفن په غاړه د ډټ کمر هارن چې غورځي دون کی وی هغه کمر غورځيږي کنه نو فن هارا پروزي به ددې بانی سره فی نار جهنم په اور د جهنم کې ا کمر هم پروزي او غسړی چې په لاړې هم پروزي یی کنه اکثر درز بس لاندې سینې لوګي دقه سي الله وای دا جمعات هم د ډټ کمر په غاړه خره نو دا جمعات بم اور کې غورځي او د غبانی به مور کې غورځي دا چا چې جوړ کړي دی ابو عامر او الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين توفیق نه ورکی قوم ظالمانو ته د جوړولو د جماعت د په توفیق نه مراد ثواب ده ثواب نه ورکی الله قوم ظالمانو ته د جماعت جوړولو ولې په خنیت نه جوړ کړي کنه نو بس نبی علی السلام چراغه نو جماعت حکم یو کو داروان کی جماعت روان لا یزال بنیانهم همیشه وي د دوی دا بنیاد دلته بنیاد ویل دی د دې دا بنیاد او آبادی به همیشه یې لذي هغه بنو چې دی جوړ کړی د ریبتن ریبتن دا با شکی فی قلوبهم د دې بزړو کې څه مطلب آبادی کما جوړ کړی دا ناروا خو دی پیری چې اسنه زموږ د اراز فاشنش دا به وی همیشه د زړه کې دا شک شوبه وا او یا دویم مطلب چې نبی علی السلام ولدا اونړو نو لا یزال همیشه وی بنیانهم ای حد مبنیانهم همیشه وی د دوی هغه بادی نړول الذي هغه آبادی بناو چې دی جوړ کړي وا نو چې ول پیغمبر اونړولا دا به وی ریبتن ارمان فی قلوبهم د دې پزړونو کې ارمان به ارمان چې دی نو روان کړي الا مگر ان تقطع قلوبهم الا پمانه دا الا ده الا ان تقطع قلوبهم تر دې چې ټوکړې کړې شي کټ کړې شي د دې زړونه څه مطلب که مړه شو ارمان به ختم شي ورنه دقه ارمان به ارمان چې نوې ښکارا شوی ارمان چې نوې روان شوی والله والا لیمون پوی دی حکیمون حکمت والا دی پوی دی په حالاتو پی او حکیم حکمت والا دی داغه مناسب سزا ورکي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ترغیب دی بیا جهاد ته سره د تاکیدات بېشکه الله چې دی هغه څه د مؤمنانو نه انفسهم د دې جانونه او اعمال او مالونه بیان لهم الجنه په سبب د دې چې دوی له جنت الله وی مال جان به مال راکنو جنت بدل درکم دا جنت دا مبیا دا سمنی سری نفس او مال له نفس مال به ورکه نو جنت به پیاله او یقاتلون دیبا جنگی فی سبیل الله په الله پلار کې فیقتلون وجنی به کافر و یقتلون او دوی هم وجلی کیږي شهیدان کیږي و وعدن علیه وعدرا په الله باندې حقا حق په تورات په تورات ول انجیل او انجیل کې والقران او قران کې مطلب دا چې د مؤمنانو سره دغه وعده په جهاد ورلاله جنت ورګي ومن اوفا بیهدی چا چې پورواله کو په خپل وعده من الله چې د الله تر طرف نه هغه وعده سرته رسول الله سره وعده کړی د سرته رسول د ایمان د جهاد نو فاستبشروا بایکم پس خوشاله شي په خپل سودا الذي هغه سودا بایاتم به چې تاسو کوم سودا وکړه هغه سودا د کامیابی ده د ګټه ده وذالک هو الفوز العظیم دغه سودا وکنه اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه مال جانه سایحون او دویم معنا السایحون سفر کوونکی په دین کې جهاد له علم له اوزی سفر کوونکی السایحون سفر کوونکی په دین کې جهاد مجاهد مراد ده طالب العلم مراد ده داعی مراد ده چې د الله دین د پاره سفر کوي دی وجنا حدیث کی راضی د ابن ماجه چې سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله زما د امت سیاحت هغه جهاد فی سبیل الله خلک سیاحت کوي کنه سیل کوي چکرې وای الله وی سیاحت کوي نبی علی السلام وی نو جهاد خ سیاحت ته په دې کې مخلق دنیا ویني ناس سائحون سفر کون کی د الله په دین کې ور راکیونه رکو کون کی دی ساجدون سجده کون کی الله امیرونه امر کون کی دی بالمعروف خلقو ته پنه کې و نهون علی المنکر منی کون کی د منکر نه دی ولا حافظون لحدود الله او ساتون کی دی حفاظت کون کی دی د الله د احکامو د الله د احکامو خیال ساتي پابندي کوي وبشر المؤمنین زیر ورک مؤمنانو ته ما کان للنبی والذین آمنو نهی د استغفار د مشرکین مشرکین لبا پیغمبر او مؤمنان بخنه نه غواړي ما کان للنبی نری مناسب پیغمبر لو الذین آمنو مؤمنانو لا ان یستغفروا چې بنق بخنه غواړي للمشرکین مشرکان لا ولو کانوا اگر که دوی وی اولی قربا خاوندان د خپل د خپلواله خپل دیم دي من بعد ما پس هغه نه تبین لهم چې واضح او ښکار شي دي ته چې انه بشګه دي اصحاب الجحیم جهنميان دي یعنی په کفر باندې مړي دي دنیا نه په کفر سره تړي نو دی لبا بخنه نه غواړي نو ما کان استغفار ابراهیم سره جواب دا هم خ ابراهیم علی السلام چې پلار لا مغفرت غوسته وغه هم مشرکو وی وما کان استغفار ابراهیم نو استغفار د ابراهیم علی السلام لی ابي خپل پلار لا الا موعده مگر د وجه دا غوادي نه وعده هيا هو چې وعده کړي وا د دې دې پلار سره خپلار سره وعده کړي وا چې زبر د بخنه غواړم فلما تبين له هر کله چې واضح او ښکارا شو د ته چین نو ادو لله دا خو دشمن د الله دی په کفر دنیا نه تل دی نو تبرا منه تبرا منه نو بیزار شو د دینه یا د دې پلار نه یا منه د دې استغفار چې زما دې بس توبې مستغفار بنوام طلب د استغفار پرې خدا مطلب ان ابراهیم بشک ابراهیم علی السلام لواه خامخا عاجز کو عجیزی کوون کې والله تا یا لواه نرم زړیو او حلیم ډیر تحمل والو صبرناکو ا ډیر نرم زړیو نو زکه پلار د پاره مغفرت دعا غواړي وما کان الله ليذل قوما نو دا د یو شبهه دفع چلکه استغفار مشرک له غسل منی دي نو کوم شی چې منی خو ګنای کنه نو ارتکاب د ګناو کو پیغمبر وای نه نه نه د ارتکاب ګنا نه دی ولی ارتکاب ګنا دی ته وای چې کله من راشي او بیا سړیو کی او چې د یو شی من نه دراغله او سړی کوي نو ګنا نه ده لکه شراب شراب سکل ګنا وا خو کله چې من رااله مې نه مخ کې ثواب وسکل ګنا نه و دقه سه ابراهيم عليه السلام دا فعل ګنا نه دا ولی د لا من نه نو چې من نه ګنا نه و نو د چې کله استغفار غوستنو الله حکم راولېږي مشرک دی نو ګناهونه شوه دقه د یو شبهې او د وهم جواب اوس ترجمه ته ګوره وما کان الله ليذل قوما نه دی الله چې حکم د گمراه او د ګناو لګی په یو قوم په یو قوم د ګناه حکم نه لګی نه دی الله چې حکم د گمراه د ګناه لګی په یو قوم بعد از هداهم پس هغه نه چې هدایت وته کړي ایمان نصیب شوه دی خو کله با په د گمراه حکم لګی او سزا د ګناه باور کوي حتا یبین لهم تر دې چې صفا صفا بیانو کی دوی ته ما دا غسیت تقون چې دوی ته ځان بچ کی مطلب سو پوره د من حکم نه راغله نو ترغه پوره الله ولا سزا نه ورکي ګنا ګنا نه دا نو ابراهيم عليه السلام چې دا کار کړو نو هغه لا من نه وراغله بیا ترجمه وره وما كان الله ند الله ليذل قوما چې حکم د گمراه یا سزا د گمراه ورکی قومن او قوم ته بعد از هداهم پس د ایمان راوړلو نه نو ور کوي حتا کله ور کوي د ګنا سزا یبین لهم چې دي ته بیان شي ما یتقون ما یتقون بیان وشي نو دا غینا بعد ک دی بیا کار کین بیا بګونای ابراهیم علی السلام تعالی من نه وراغله چې راغله ما یتقون نه دی شوی نو ګنا نه ده ان الله بشک الله بكل شيء عليم باري او شی باندې پوي ده ان الله بشک الله له الله رب بچي د اسمانو زمکو د جم دي کول مړ کول کوي او نشته تاسو له الله نه سوا سوک معاون نه مددگار لقد تاب الله على النبي بشارت مجاهدین د تبوک ته، کوم مجاهدین د تبوک وو هغوی له بشارت، یقینا تاب الله، مهرباني کړې ده الله، علی النبی په پیغمبر والمهاجرین او په مهاجرینو والانصار او په انصارو باندې، الذین هغه کسانو باندې اتبعوه چې تابعداري کړې وه د پیغمبر فی ساعة العسرة په هغه سخت وخت کې، په وخت سخت کې، ځکه ګرمیم سخته ده او سفر هم اوږد دی من بعد ما پس ساین کاده کاده قریب و یزیو چې کاږه شوی وی قلوب فریق منهم زړونه د یو ډلې د دوی نه په دوی کې د یو ډلې زړونه کاږه شوی زیغ نه مراد دلته ترک د جهاد نه ارتداد خان ترک جهاد ته مراد ده نه ارتداد ارتداد نه یادې ترک جهاد یادې ما وای پیغمبر تابعداري کړې و فی ساعت الوسرته پاغا سخ وخت کې من بعد ما کادا پس دا غینه چې قریب و یزیو قلوب فریق منهم چې کاګه شوی زړه د یو ډلې د دوینه ترک جهاد کړي وي ځکه حالات سختو کنه فطری طور د انسان فطرت چې دونه سخت ګرمي او سفر حالات سخت خو ثم تاب عليهم بیا الله مې رواني په دیو کړو کله کې کړل نو لاړل ان بشک الله به په دی باندې رؤوف رحیم بهونګه مې روان دي وعلى الثلاثه الذين خلفوا دوز بشارت دا قبول توبه دا غمو تکاسیلینو ما مخکې سرلږي لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار وعلى الثلاثه الذين خلفوا او الله مهرباني قبول توبه وکړه وعلى الثلاثه الذين باغدرو کسانو باندې خلفوا چې دا الله فیصله ترست کړی شوی فیصله ترست شوی دا مطلب نه ده چې خلفو جهاد نه رستو شي نه خلفو سمانا ده بلا کعب بن مالک رضی الله عنه معنا کوي وی دا خلفو دا مطلب نه ده چې الله زمونږه شاته پاتې کېدل دلته یادې نه خلفو چې دا الله فیصله ته رستو کړی شي فیصله ورستو الله راولېږي مخکې وې کنه آیات کې الته ویلو چې واخرون طرف سش کمو آیات رانا غړو درې کسان 100 چې 106 واخرون مرجون لامر الله اغه نور چې رستو شوی دی د الله فیصله تا دغه مطلب د خلفونه دا مطلب وعلى ثلاثه الذين مهرباني وکړه الله قبول د توبه او کو الله پاک کسانو پاک درو کسانو خلی پوچی د الله فیصله ترستو شو چې رستو به الله فیصله کوي بس اوس فیصله رااله بس الله معاف حتا تر دې پورې د دې حالت کیفیت بیانې چې څنګه حالت د دوی حتی تر دې پورې اذا ذاقت عليهم الارض چې تنگ شوی و په دی باندې زمکه بمار حبت سره د فراخوالی و ذاقت عليهم انفسهم او تنگ شیو په دی باندې د دې ځانونو زړونه زړونه تنگو نفسونه تنگ شیو وزنو او یقین او چې الله ملجا نشته زید پناه او د خلاصې من الله د الله نه اله اله مگر صرف د الله دی بل د خلاصي لار نشته داغه کیفیت حالت د دی بیانې و کعب بن مالک رضی الله خپل کیسه ټول ویله د بخاری مفسرین عمران نقل کړي دکا 40 ورځې بایکاټو 50 ورځې پچا سلوي ختمه باندې دا حکم مشو چې خزې دې امتی جدا شي خزې دې جدا شي نو یک یوازې پاتې شو بار وسره څوک الیک سلیک نه کوي دوا سلام نه کوي کور کې خزه واغم تی جدا کړي شو نو دا حالت دی حتی اذا ضاقت عليهم الارض زمکه په تنگ شو د ملک خونه دوا نه سلام بیمار حبت وضاقت عليهم انفسهم زرونه هم تنگو او د یقین چې بزالان علاوه بل لار نشته نو ثم تاب عليهم بیا الله توفیق ورک دوی ته لیتو دې د پاره چې توبه وکي یا لی ثم یتاب الله علیهم بیا مهرباني وکړه الله په دی باندې لیتو چې توبه قبول کړي نو قبول شو ان الله بشک الله هو تواب رحیم توبه قبولون کې مهربان دی یا ای الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین بیا ترغیب جهاد ایمان والو د الله نو یریږي او شه د رښتینو سره رښتینی سوق دی مجاهدین ای سره شه جهاد وکړي ما صادقین مع المجاهدین او دې کې د شیخ عبد الغنی جاجروی رحم الله خپل تفسیر کې لیکلي دي وی اتقوا الله دا انفرادی اصلاح ته اشاره ده او کونو ما صادقین اجتماعی ته اشاره ده ازمدارش د مؤمنانو دو ذمہ داري او خول یو اتقوا الله انفرادي ذمہ داري او کونو ما صادقین اجتماعي ذمہ داري دا دوه قسمه ذمہ داري دي ما ویلی او مخکې چارته بقره کې حکم دیو یاد به نه وي انفرادي ذمہ داري او اجتماعي ایت اشاره ما کان له اهل المدینه ترغیب دی اوس اخلاص تا اخلاص پیدا کې ما کان له المدینه ته ندی مناسب مدینه والو لو من حولهم کم چې غیر چا پیر د دې مدینه والو ندی من العرب د باندې چانو نه ان يتخلفو چې دی رستو پاتې شه رسول الله د الله پیغمبرنا پیغمبر جهاد لذي او د کور ناشته په کار د امیر مشر او دارنګ پیغمبر روان دي نو ته به سر کې زی ولا يرغبون بانفسهم عن نفسه او نه بغوره کوي خپل ځانونه د پیغمبر پزان د پیغمبر پزان باندې خپل ځان نه غوره کوي چې یعنی خپل پیغمبر روان دی او د ځان ورکه زب ځان له سہولت او آرام وګورم وی ذالک دا ولی علت وی وی دا حکم د دی وجه دی چې پیغمبر زی تبمزه وجدا ذالک دا بینهم د دی وجه دا مؤمنان لا یصيبهم نرسیدی ته زمون تند ولا نسبن نستړیواله ولا مخمصتن نه لوګه فی سبیل الله د الله په لار کې ولا یتون موتعا او نه ګرځي دوی موتعن په یو لار او ځای نه پیمال کوي دوی موتعن یو لار او ځای قدم پینیګری یغیز الکفار دا سه ځای چې غوسه کوي کافر لرا کافر غوسه کوي یعنی داغه کله وطن زمکا نیول کی ولا ینالون او دوی نه حاصلې مینا دوی د دشمن نه نیلن س نیلن سمراد سمراد ناسلې د دشمن الا مگر دا سونه کارونه چي دي دشمن نه مراد حاصلې د دشمن پزمکه قدم یګدي لوګ راځي ستړي راځي تند راځي دا ټول چې سمر دي الا کوتب لهم مګر لیکل کیږي دوی لره به په دې ما سبقا اجر عمل صالح اجر نیک څه مطلب پیغمبر سر زکلار شه چوغورا تاسو ته په دې ټولو اعمالو اجر ملاويږي او چې کور کې ناس نه ملاويږي پیغمبر سره لاړ نو اجر بلته ملوي چې jihad ان الله بشک الله لا یذیع اجر المحسنین نزا کوي اجر د نیکانو ولا ينفقون او نه دوی خرج کوي نفقتا صغیره خرج لګ ولا کبیره نه ډیر ولا یقطعون نه دوی سفر کوي ولا یقطعون وادیا نه قطع کوي سفر وادی اند یو میدان او کندې د یو تنګي وادي میدان وادي تنګه او درا درا ولا یقطعون او نه دوی سفر کوي نه دوی سفر قطع کوي وادین د یو میدان او تنګي او د یو درې الا کتب لهم مگر لیکلی لیکلی کیږي دوی د پاره نیکه دوی له نیکی لیکلی کیږي خرچه لګا دا زیاته ده دارنګ په یو وادي او تنګي باندې ورتیریږي جهاد لروان دي نو دقه ملکونه سفرونه قطع کول په دې ټولو کتب لهم لیکل کیږي دي ته نه کېل یزیوم دې لپاره چې یزیوم الله چې بدلا ولا الله ورکی احسن ما کانوا یعملون خیسته د هغه نه چې دوی عمل کوي دا عمل نه ملزیات خیسته بدلا ورکی مطلب دا شو چې جهاد لزه پیغمبر نشاته مکینه تاسو په هر هر حرکت او هر هر سکنت الله اجر او ثواب درک ما کان المؤمنون لینفروا کافا دم سو کوئی ترغیب دے جهاد تا او سو کوئی ترغیب دے علم تا نو که ترغیب جهاد ته شي نو بیا خبره اسانه ده او مخکې مضمون سره بلېږي او یا دا جمله معترضه یعنی ادخال الهی ده د پاره ترغیب د علم نو د ترغیب د علم د پاره دا شوا چې جهاد له خوې زې زې خالق وی ټول مزه سپ کې علم لړم لاړ شي نو د علم ترغیب شي خدا به کم صورتي فرض کفایه فرض عین چې کله فرض کفایه ده نو دا بیا ادخال الهی شي د جهاد په مضمون نه پس ترغیب د علم چې ټول جهاد لمزه یو ډله پکې علم حصول لم لاړ شي قوم جاهل پاتې نشي خدا صورت د فرضین نه جهاد چې فرض کفایي وي نو ما کان المؤمنون لینفروا کافا ندی زی مؤمنان ټول جهاد لا چې کله فرض کفایي نو فلولا نفر من کل فرقه ولی نزی یو وړډل منهم ولینذروا قومهم او ویری خپل قوم اذا رجعوا الیهم کله چې دی را واپس شي د قوم ته لعلهم دې لپاره یحذرون چې دا قوم د بدو کارونو نه ځان بچ کړي او یریږي د علم کولو د عالم به دا فائدې عالم علم لاړ شي وی چې راشي چې خپل کلیواله ویری او کله آباد کی کلی ابادول دا د علم کاری سله برازی هلی ينذرو قومهم علم یو که او بس مولا شو کتابونه ټپ کړه نو په دې علم سره دا علم نه نه علم خره ښه د کله کله د طالبان ته یو چې علم په شوق ذوق نه کوي او سباله بیا خدمت د دین نشه کول نه علم مکوي تبلیغ کې یو چیلا یا سلور میاشتې ولګوي نو دا عمل مونږ او داس بم خشي او دی پنځپیرانو سره قران وای عقیده به ځکه بس دا مسلمانی کافی صحیح نه ده لکه سړی علم کو نه بیا درس تدریس نه عمل نه د دین څخه خدمت نو به علم څه مطلب شي دغه ولا بس نه ده مسلمانی زده کړه وقیده صحیح شو بزا کاروبار دې کوي لین دین دې کوي دنیا دې کوي نو اته کالا دغه سزا یې کی او سبق نه وای وازی کنه اسی په مدرسو کې وخت پاس کړي نه دی په ځای باندې څه کسب یې ذکرو د مور او پلار خدمت باندې کړو او دینداری په دغه دوو شینو قران عقیده سمې ده او په تبلیغ کې عمل او مونږ او د سمې ده بس خبره خو دا مسلمانی بس بس نه ده بس کنه دا مسلمان او یا دا د علم وک او سوال بیا دنیادار شي نو بیا د علم څه مطلب وو دا کار دی دا ذمہ داری ده د عالم نو دا آیات علم سره مولګي او دویم دا د چې جهاد سره ملګي د جهاد په صورت کې بیا د آیات مطلب څه شو نو شیخ القران رحم الله معنا کوي وی چې د جهاد سره لګي ا جهاد یاد وی ما کان المؤمنون لینفروا کافه ما کان المؤمنون لینفروا کافا ندی پکار مؤمنان الله چې لاړ شي ټول یوځه ولی سبب کی بیماری سو معذوری خو بنځی کنه او ایثاری جهاد لا یاد جهاد لا ټول ولی معذور پکې ده ها معذور سره لګولې ندی مؤمنانو له چې لاړ شي ټول جهاد لا ولې زکه سبب کې بیمار او معذوري خو دا دا فلولا نفر من کل فرقتن ټول دي ساری ګمنا او فلولا نفر او جهاد فرض کفایه ده نو فلولا نفر فلولا نفر ولی نزی من کل فرقتن دا هر غټه ډلې نه منهم په دې کې طائفتون یو وړه ډله جهاد لا جهاد لا ولی نزی یعنی چې کله فرض کفایي ده هم د ار غټه ډلې نه خلک جهاد لاړ شي ولی ویلی تفقهو فی الدین چې پویا حاصل کی د دین او د جهاد د جهاد هغه پویا حاصل دغه که جهاد له سوګنزي نغه مخصوص مجاهدین وي نه به جهاد کوي کوي یا به شهیدان شي یا بمړ شي نو د جهاد چل بروک شي نو دی وجنا دی دی خامخا که فرزین نم دی او فرض کې فائدې پکاره چې د هر وطن هر علاقې د هر طرف نه سکسان لاړ شي سلا ليتفقهوا في الدين چې د دین او د جهاد غچل د امیر نه زده کی دیم ټریننګ شي کنه اوله ولینذر قومهم د دې لپاره چې او یری خپل قوم جهاد ته یعنی تیار کی اداره جو الہم کله چې خپل قوم ته واپس شي دیو بیا نور جهاد لا تیاری لعلهم یحذرون د دې لپاره چې هغه او یریږي او سستی د جهاد نه بیان کوي نو جهاد سره ملګي نو یا جهاد ته ترغیب دی یا علم ته په دغه ترتیب سره بیا ترغیب جهاد یا ایو الذین امنوا ایمان والو قاتلوا الذین جنگ کوي کسانو سره یلونکم من الکفار چې نږدې دي تاسو سره کافرونه د جنگ طریقه ترتیب دا ده چې تور پسې ورځي نو سبکه ترتیب بدای چې نږدې نه بشورو کې او دا د جهاد مسلم ده او دا د دعوت هم ده د دعوت هم دغه ترتیب ده په مؤمنانو ذمہ داری ده نو سب هغه دا ده چې د قریب نه بشورو کې نږدې تاول دینو خایا نږدې قریب نو دارنګ جهاد بم د نږدې کافرو نه شروع کې چای سره جهاد وشي او ګوره یو ترتیب یو خو د مؤمنانو ذمہ دارې په دې دواړو آیاتونو کې ترتیب ذمہ داری سره د مؤمنانو یو علم دین نو دویم دعوت نو دریم جهاد په دې ترتیب سره دی آیاتونو تو ګوره په دغه ترتیب باندې را روان آیت نمبر 122 او 123 کې ترتیب دا اول چې د علم دغه آیات علم سره مونږ لګاو نو اول علم دین نو بیا دعوت وګورای لینذرو قوم مزا رجو الیہم امخ کلم شو دا دعوت ش او دریم شه یا الذین امنو قاتل الذین یلونکم جهاد ده نو ترتیب خو ده شو اول بسکه علم کا بیا دعوت کا نو دریم بیا جهاد کا دا ترتیب ش اصل ترتیب دا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو قاتلوا الذین جنگ وکړئ هغه کسانو سره یلونکم چې تاسو ته نږدې دي مال کفار د کافرونو ولیجدو فیکم غلظه او دی دی عمومي په تاسو کې سختی دی دی سختی عمومي یعنی تاسو کې د کلکواله او غیرت عمومي یعنی ځان کې ایمانی غیرت پیدا کړئ چې غلطه به غلط وای والم پوه شن الله بشک الله مع المتقین سره د متقینو ده و اذا انزل السوره دا بیا زجر د منافقینو ته او د منافقانو یو درې نور مرزونه خي و اذا ما انزل السوره کله چې نازل شي سورت فمنهم بعض پدی کې منغي یقول چې وای استهزاء استهزاء وای خندا په طریقه وای الکا ایکم کم یو پتا سو کې زادت هو زیات کدلرا هذه د قران ایمان ایمان قران لتلی کنه نو قران تناس نو چې د لاړ شي نو دا منافق ته چې الکه چرته تلې وي درس لخوا ایمان دی په گیزده که کنه څه پیدا وشو اسی تلې وي اسی ناس وي اسی وغزایک نو دا نه منافق کاری منافق خلکو ته سوي ايکم زادت واز ایمانا په دې قران هم سی ایمان ولې زیات شو څه قران سره ایمان نه جوړیږي ایمان نه زیاتیږي دا د منافق خبرې دي ښا ايکم زادت واز ایمان نو دا ګوره ښا قران درس راغلی او بیا زه او څوک د تدوي الکه سی ایمان ایمان زیات شو کنه سه نو مطلب دا چې دا څه ده منافق قران به خنه لګي قران ته د زیادت د ایمان کتاب نه وای و اما الذين كسانا منو چې ایمان راوړی دی زادتهم ایمانا زیاتې دوی لره ایمان خکار کوي دوی کې اثر د ایمان وهم یستبشرون او دوی په دې قران خوشحاليږي مؤمن څوک دی مؤمن هغه سړی دی چې قران ته کینی د ایمان اثر راخکار شي اما اثر څخه کار کوي ایمان خو نه زیاتی خو څه مطلب اثر ښکارا شو اثر څه شو ادا ده چې د عقیده زده کی د صدا عمل خبره اوري د جهاد خبره اوري ذهن جوړ شي دارنګ د دا دعوت خبره اوري دایتی جوړ شي د نیک عمل خبره اوري هغه عملو کی چې لکه دام د دا الله یو حکم ده وهم یستبشرون او دی په دې قران اورېدو خوشحاليږي مؤمن کې دا کار دی چې قران اوري د تبدیلی دماغي سکون او خون ملاوي محسوسي دی خو چې دا ایمان پکې نو قران سړی اوري کینی پاسی نو خلګي نو ګوره زموږ د مرګرو دا علما مشایخ دا طالبان مولیان ټول ته ګوره دا 40 45 50 ورځې په ګنټو ګنټو نهستی بوچکیږي په خون کوي بلکې زمون مرګري د شاه توحید او سنت ولا خو چې رمضان کې قران یوونه خیا کینی نو وخت نه پاس کی اوس ګوره یستبشرون خوشاله خوشاله واما الذين واكسان في قلوبهم د دې مقابله کې منافق وګوره آکسان په قلوب مرضون چې پزړونو کې مرض ده د منافقت نو فازادتهم زیاتی دوی لرا د قرآن دا بیان رسن نوی گندگی الا رسیم دا زړی گندگی سرا مخ کې دن زد حسد منافقتو چې قرآن وورد نو نور منافقت زیاد شو مخ کې د قرآن خلافو اوس چې قرآن تکیناس نو سمسله پکې ووریدا نو هغه پسیم خندا شو اے نن پکې لا داوي نو ګور نور هغه گندگی زیاتش نن په کې دا مسله وکړه نا ګندګي نورم زیاتش وماتو او مړ شي دی او هم کافرون په داسې حال کې چې دنیا نه کافر لاړ شي چې دا قران په بد لګي کنه الله وی دی به دنیا نه کافر زی قران به بد لګي اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين آیا دوی نو ګوري چې بهشکه دوی چې دی یفتنونه دوی په غن او فتنه کې چول شي دی شرمول شي فی کل عامن هر کال مرتن یو زل او مرتين یا دو زل خو ثم لا یتوبون بیا هم دی توبه نو باسي ولا هم یذکرون او نصیحت قبلای منافق دا حل الله وی کال کې به یو زل دو مصائب راولم امتحان جهاد فرض شي کال کې یو زل دوا نو ده دا منافق بیا هم توبه نو باسي جهاد لنځي او یا شرمول مراد الله وی کال کې او زل دو شرموم د دې غ منافقت ښکار کیږي خو توبه نو باسي و اذا ما انزل السوره کله چې نازل شي او صورت نو نظر باز ویلا باز دا د منافق بل کار وګوره وګوره منافق صفات یادول غټ غټ مرزونه یو درې پاغه مرزونو کې اول مرز سو و اذا ما انزل سوره فمنهم من يقول ايكم زادت عظيمانا یعنی تمسخر بالقران قران پورې خندنې کوي ایمان بینه جوړي یو مرز دارنګ دویم مرز اولا يرون انهم يفتنون في كل يوم مره او مرتين ثم لا يتوبون باوجود د شرمولو او باوجود د امتحاناتو بیا هم توبه نو باسي او دریم اوس و اذا ما انزل السوره دریم سره تنفر د مجلس د قران او نبی نه د قران او د پیغمبر د مجلس نه تیخ تکای د بل مرز وګوره عجیبه نقشه الله راخ کړي او د اوس دور د منافقانو حالت مخامخ کی چې قران سره نه لګي ها و اذا ما انزل السوره کله چې نازل شي او صورت صورت نازل شي نازل شي مطلب دا دا چې بیانیږي دا سی وای کله چې بیانیږي یو صورت قران در شروع ده نو نظر باز ملا باز وګوري باز او باز تا پستر کو اشارو کې اشاره می چاره زجیزو اشارو او چې کله باروزی کنه نو خپل کې چې باروزی وي هل یراکم من الک چا خو نه لیدو ثم انصرفو نه نه نیو لیدلی ثم انصرفو بیا لاړ شي د حلی د قران د مجلس سره دا معاملې دا هغه زینو کې پته لګي چې کمزې داسي عمومي جمعهتونه یې او الته سړی درس کوي نو دا پته بیا الته لګي ښا به پکې منافق او مخلص پته لګي داسي په زور وینا شړای خو لکه مطلب پکې بدبخت ای داج ها صرف الله قلوبهم دای دا مون په خوا دغه مسجد کې بدرس کو ډیره زړه خبره نو دقه سي ټول ورځ بناستو په جمعات کې بل کار غپې شپې کاوي اس کا خوراک سکا کوا ماستن زمون درسو بس بیا بچ دینو بس چې څنګه با تختی مخته قران دی وزر ضرورتل نو بیا بار جمعات نه بار ولاړو غپې لگاو قران نه بلاړه اسی وکنه اکرام ولاړه نو داسی صرف الله قلوبهم واړو الله د دې زړونه الله د هدایت نه زړونه واړو اچره ودی ته توفیق نه وري بیان هم د دیو جی قومند آیا قوم د لا يفقهون چې نه پويږي پویږي نه پر خپل نفع او نقصان لقد جاءکم رسول من انفسکم ترغیب اخر کې اتباع رسول تا او مسله د جهاد بیا وروړي یقینا راغله تاسو رسولون پیغمبر من انفسکم تاسو د جنسونو نه بشر ده عزیزون علیه ګران لګي په د باندې سخت او ګران لګي په د باندې ما انتم اغه س چې تاسو مشقت کې چي یعنی په دې پیغمبر تاسو تکلیف خنه لګي امت ته تکلیف ورسی حریصون علیکم او ډیر حریص او حرسناک دی علیکم تاسو په فائدې تاسو په فائدې حریص چې امت ته فائدہ ورسی یا حریص علیکم ډیر حریص ته علیکم تاسو په دخول جنت تاسو په هدایت او بالمؤمنین او بالخصوص په مؤمنانو خو رؤوف الرحیم مشفق د مهربان نو فین تولوا کچری دی وړیدل ستا د پیغمبر دا دعوت اونه منه جهاد اونه منه مسله د توحید اونه منله فین تولوا کو وړیدل نو بس نقصان ستا نه دی فقل ورته ویا حسبی الله کافی دی مالا الله لا اله الا هو نشته دی حاجت را مشکل کو شا سیوا د الله نه بل سوګ علیه توکل تو پالا می بر وسرا و هو رب العرش العظیم او دا الله رب د عرش عظیم دی دا لوی عرش مالک دی دلته وګوره سلور کلمات حسبی الله کافی دی مال الله کتا سو نه مرګره کېږي ما مرګره کېږي او لا اله الا هو او جهاد مخکې بیان شو نو جهاد دې مسلې لو کې چې لا اله الا هو اوله توکل تو په الله مې باور وسره او رب د عرش عظیم دا سلور کلمات دي دا حدیث کی راضی دا ابو داود وزلا سار او ماخام سو کوئی نو الله وی تمام پریشانه غمونه ختمي پریشانه غمونه الله په دې باندې ختم کی بهرحال صورت کې تهذیز عل القتال او درې قسم ډلې بیان کړې د جهاد والے بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ یونس دا مکی صورت مصحف کې لسم په نزول کې 51 پس د صورت بنی اسرائیل نه نازل شوه داوا او مقصد د دې صورت نفی د شفاعت قهری د شفاعت قهری نفی کوي او بیان د مقاصد اربع عالیه دی صورت کې مقاصد اربع عالیه بیانې توحید رسالت او کتاب او قیامت او سره نفی د شفاعت قهری چې په الله باندې څوک زور اور نشته چې په زور انبیا قیامت کې خلاص کی په زور نه خلاصې دغه مخکې صورتونو کې وګورئ توحید بیان شو جهاد بیان شو په دې بخلاصيږي په زور څوک نشته چې تاسو بیا خلاص کی ربط مناسبت مخ کې بیان د جهاد به سیف نه دلته جهاد بل لسان دی کن د دعوت بیان دی اوس مسله توحید ده یا مخ کې په 129 اخر کې مسله توحید بیان کړه لا اله الا هو علی توکلت توحید بیانوا په الله باور وکوا نو دی صورت کې انجام د منکرین توحید کم خلق توحید نه انکار کوي داغي انجام بوخی یا مخ کې صورت کې اخر کې ویلو قل حسبی الله الله را لکافی دی نو دی صورت کې اعلان دی چې ومان علیکم بوکیل اخر کې ز ذمہ دار نیم الله ذمہ دار دی نو امال کافی دی او دارنګ بل وجه مخکې سورته توبه کې آخر کې داوود توحید ولا اله الا هو نو سورۃ یونس کې په دلتا عقلی دلائل پیش کړي سره د تفریعات او نتایج الته په دلائل نو ځکه الته مسله د جهاد او توحید مختصر راوړو نو داوود توحید وا دلائل پینو دلتا دلائل عقلی سره د تفریعات او نتایجو دا به دې صورت کې بیان او اسمی ربط مخکې ویل شی او سهاده پوره چې وفقنا للتوبه وفقنا للتوبه مثل توبه قوم یونس د توبه توفیق راکې پشان د توبه د قوم د یونس علی السلام خصوصیات صورت ممتاز ده په ذکر د توبې د قوم یونس دارنګ بیان د توبې د فرعون چې قبول شوه نه و د یونس علی السلام د قوم توبه قبول او د فرعون نه ولی وجه داوا چې د یونس علی السلام قوم توبه د عذاب راتلو نه مخکې کړي او فرعون توبه عین د عذاب وخت کې چې ویلي د مشاهده وکړنو یې توبه واسم نه قبول نش دارنګ د موسی علی السلام دعا یو خاصه دعا په دې صورت کې چې بل ځای نشته دارنګ اخیری خبره د دا مجلس د جنتیانو چې جنت کې جنتیان اخیری خبره سکی ان الحمدلله رب العالمین او داسې نورم وجوهات تقسیم د صورت دا صورت دوی سی ده اول ایسا دا ایک نا ستر آیات پوره ستر بوره دا اول ایسا پدې کې نفی د شفاعت قهری دلائل عقلیه او بیان د مقاصد اربعه عالیه توحید رسالت کتاب قیامت دی سکه بدای بس دوی مې سبیا 71 نه اخره پورې پدې سکه ذکر د امم سابقه او په خوانی قومونو تذکرہ الله کوي ترغیبا و تخویفا ترغیبا واقع د موسی علی السلام دا واقع د قوم یونس دا ترغیب د پاره او تخویفا قوم نوح او فرعون او کله راشي تلک آیات القرآن قرآن لفظ راشي د کتاب په ځای نو بیا پکې یو خاصه واقعي د قرآن لفظ کې اشاره به بیا یو خاصه واقعي دلته حکیم ویل نو په دې اول حصہ کې دلایل دي عقلي دلایل په توحید او نفی د شفاعت قهری الف لام را حروف مقطعات په معنا مقصد الله پوهه ده والله عالم بمرادی بذالک او یا دا حروف سمزامینو ته اشاره الف اشاره ده انا انا زه او لام اشاره ده الله او را اشاره ده ارا لیدلو ته یعنی انا الله ارا ز الله رسینم خبرم حالاتونه ځکه مکی دور ده کړه تکلیفونه دي پریشانې دي مقابلي دي الله وی الف لام را انا الله ارا دا ارسینم پیغمبر وسه او رسو منکرین لزجرم بیا ورکی که تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب چې ډک ته د حکمت نه ترغیب قران تش اکان الناس عجبا زجر اس منکرین قران نه مني الله وی زینم د دې د حالت او انکار اکان للناس آیه ده د مشرکین خلکو ته عجبا ناشنا ناس نه مراد مشرکین ان اوحینا چې موږ وحی کړی دا الی رجل منهم یو سړی ته چې د دوی د جنس نه ده منهم ای من انفسهم د تعجب منشه سره ادا چې بشر راغلی دی او دل راغلی انذر الناس چې ويرو ټول خلق وبشر الذين امنوا زیر ورک مؤمنانو ته چې ان لهم بشکدی د پاره قدم صدقن قدمه درجه دا صدقن درشتیا دوی د پاره درجه دا کامله اندر بهم بنې ضرب د دوی توحید او مننو علا قال الكافرون وای کافران ان هذا بشکدا لسائر مبین دا د جادو لسائر خامخا دا د جادوګر مبین خکارا په خلکو وی ډیر زر اثر کیږي ځکه د پیغمبر قران بیان به اثر کو قران کې دا کما دي نو دی وته جادو وي په دی وجه ان ربکم الله الذي خلق السماوات دلائل عقلیه شروع په توحید او نفی د شفاعت قهری او نفی د شرک اعتقادی ان ربکم الله اول دلیل بشک استاس رب الله غزا ته چې پیدا کړی د اسمانونو زمکه فی سته ایام په مقدار د شپږ ورځو کې یا فی ستت ایامن په شپږ لمحو کې لمحه منا کلمه دا کن کن کن سره پیدا ثم سوال الارش بیا برابر د پارش باندې چې څنګه د شان مناسبی یدبر الامر یدبر الامر اے یدبر امر العالم او تدبیر کوي د کارونو د عالم د عالم ټول نظام په خپل چلی نو ما من شفین هر کلا چې پیدا کون کې د اسمانونو زمکو ده مستوی علی العرش ده مدبر د امر ده نو ما من شفین اوسوک زور ور پینشت چې تاسو په زور خلاص کی نو دا غ داوی ته اشاره شوه اجمالا ما من شفین نشته ده سوک د زور خلاصون کې الا من بعد اذنی مگر په اجازه د الله به اخلاصي شفارس بکې اجازه خوشی کړه افلا تذکرون نو ولی تاسو نصیحت نه قبلوي او په دې دلایلو کې غور نه کوي الیه مرجعکم جميعا ته بشارت او تخویب چې نه منه نو الیه د الله تمرجعکم واپس کېدل ساسوري جميعا د ټولو وعد الله حق وعده د الله رښتینه ده او انه بشکا لا يبدا الخلق پیدا کړی د اول ځل مخلوق ثم يعيد بیا به دوباره پیدا کوي دوباره باس بعد الموت وي سره پاره ليزيا لام عاقبت دا دوباره پیدا کول سره پاره دي ویلی یزی الذین دی د پاره چې بدل ورکیا کسانو ته امنو چې ایمان وروړي د عامل صالحات عمل کړي د نیک بل قصه د انصاف پورا بدل ورکي او د بل ولذینا کسان کفرو چې کفر کړي د لهم دي د پاره شرابون سکل من حمیمین د ګرمو و د جهنم و عذاب عذاب د الیم و دردناک بما دی وجه کانو یک پرونه چې دوی انکار کاو هو الذی سره دوی مقلی دلیل الله غزاد تجال شمسا ګرځولې د انوار زیان نور ضیاءن ډیر رڼا والا یا ذاتی رڼا والا والقمر اوس فومه نورا لګی رڼا والا یا نورا یعنی اغا ذاتینا د بل نه خسته ورنا وقدره او اندازه کړی دی هر یو لاره قدره قدره دا ضمیر مخکې هر یو تراجه وقدره او مقرر کړی دی اندازه کړی دی هر یو لره منازل پړاونه بیا د انور سپومه دواړو مدارونه دي منازل مدار چې په کوم باندې انور سپومه خیج صدا پارا دله منازل مقرر کړی دي ویلی تعالی مو دې د پارا چې تاسو پوه شئ عدد سنین پشمیر د کلون ولې حساب او په حساب کتاب دا د دې لپاره دي چې منازل دي او په هغه منازلو باندې دا راخیژي نور سپومه نو په هغې سره تاسو ته حساب کتاب معلومي د قمر 28 منازل دی وی 28 28 منزلونه دی او دا دوه چې دی دا پټه زی باغ دوه ورځو کې نو کله 29 چې کله 30 خو پورا منازل اصل 28 اله تعلمو عدد سنین ول حساب ما خلق الله ذالک نه دی پیدا کړي الله دا مخلوق الا بالحق مگر د پاره د اظهار د حق یا د توحید د پاره یفصل الایات وضاحت سره بیانې خپل دلایل لقوم دا قوم د پاره علمونه چې پويږي ان فی اختلاف الليل دا دریم دلیل بشک په اختلاف د شپه او نهار ورځ کې ومه پاغه سکی چې پیدا کړی دی الله بر اسمانو لاندې زمو کې آیات خامخ دلایل دی خلی قوم اندا قوم د پاره یتقون چې د الله نه یریږي او شرک پری دی ان الذين لا يرجون لقانا یقینا آکسان چې عقیده نه ساتي زمو د ملاقات اخرت نه مني ورزو او خوشاله دی بل حیات دنیا زړی لګولې ده په جند دنیا وتمنو بها خوشاله دی په جند دنیا وتمنو بها او زړی لګولې ده په دې دنیا باندې دنیا زړه تنه نوته او الذين كسانو هم چې دي آیاتنا زموږ د آیاتونو د توحید د دلایل د توحید نه غافلون غافل یا د آیاتونو د قران نه غافل دي نو اولایکا تخویب اولائک دا کسان ما واهم النار زید دی جهنم اور ده بما دی وجی کانو یک سیون چی دی کول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشارت یقینا کسان چی ایمان وروړي د عمل کړي د نیک يهديهم ربهم توفیق ورکي دوی ته د دی رب رسی دوی لره د دوی رب ایمانهم په سبب د ایمان د دوی جنت ته د ایمان په سبب جنت ته رسي ایمان سبب یاد ولې هغه عمل اصل خبره دی چې جنت ته تک د توحید په بنیاد کیږي ځکه په عمل باندې تک اخو نبی علی السلام ویلو چې زم په عمل نشم هغه عمل دون دین چې جنت په ملو شو خو دا مطلب هم نه چې عمل باندې کې عمل باندې مو مکلف کړي او اگر چې هغه د جنت معاوضه نه ګرځي نو بی ایمانهم اگر چې مخکوي ایمان وروړو عمل صالح عمل مکنیک جنت تتلو د پاره ایمان او عمل صالح دواړه ضروری دي خو لیکن جنت چې ملاویږي هغه به ایمانهم پاقیده ملاوي بنیادی شی ده نو یهدیهم رسی دل ربهم د دی رب ایمانهم په سبب د ایمان د دوی جنت ته داسې جنت تی تجری من تحت الانهار چې روان به اعلان دونو د نهرونه فی جنات نعیم په جنتونو نعمتونو کې وي دعواهم دعواهم نه کلامهم د دوی خبره وا دعواهم خبرې د دوی وفیا په جنت کې سبحانك اللهم ای دا به ولی دا سبحانك اللهم ولی وای دا په وخت دا معاینه د عجایب او عجایب به نه کړم جنت دا سید هر آن پکې نوې نوې عجایب دي او مزي نعمتونه دي نو ځکه به سبحان سبحانك اللهم سبحانك اللهم ناشنا شي سړوي سبحان الله وای کړ نو دعواهم خبر د دیو فیا په دې جنت کې هر وخت سبحانك اللهم پاکی د تعالی را سبحان الله دا سونه خسته شه ده دا سونه خستهونه دا خسته غر ده دا خسته نعمت ته نو بس سړی چرته لاړ شي کنه خپل خل خسته ځای چې سی هر سبحان الله دې ته وګوره سبحان الله دا داسې بس دا واغه عجایب ني نو سبحان الله به وي او سره دغه شوا چې سبحانك اللهم صورت کې رد سره نفي د شفاعت قهري نو پاک دې پاک الله ته د شفیع غالب نه ثابت شوا چې پتا زور نه چلی وتهیتهم او پیشکشی د دوی با په دې جنت کې فیا په دې جنت کې یو بل ته سلام سلام وی پیشکشی با د سلامی او عجایب چې ویني سبحانك اللهم بوي او پیشکشی یو بل سره ملاقات په وخت کې به سلام یعنی جنت کې مسله مجهولی کی یا پیشکشی د دیوا فیها په دې جنت کې سلامون سلام د مبارکې وی چې یو بلین الک مبارک شتم راغله بلبل د مبارک تم راغله دا مبارک یې نه وي واخر دعواهم او اخره خبره د مجلس د دوی بدای چې ان الحمدلله رب العالمین حمدون الله لري چې رب د مخلوقات کله چې دی مجلس بر برخاص کړي نو الحمدلله رب العالمین به وي ولو یعجل الله للناس الشر زجر ده اوس لو يعجل الله للناس که چرته په تلوار سره ورکوله الله خلق ته الشر عذاب دنیا کې استعجالهم بالخير ک استعجالهم بالخير کاف د تشبيه حذف کړي که چرته په تلوار سره ورکوله الله خلق ته الشر عذاب پشان د تلوار سره غستو د دی بالخير فائدې او خیر لره څنګه چې د انسان زر خیر غواړي زر را لراک الله وی که دقه سما در عذاب هم زر در کوله نو لقضی علی مجلهم فیصله شوی وو دوی ته د دین اټا د دې ته به د دین اټا فیصله شوی و نیټه به پوره شوی و خو لیکن الله وی زما حکمت د دې مق چې دینو متقاضی نه دی الله دا سینک یک د مذهب نه ورک الله حکمت سی ډیل ورکول وخت ورکو نو فنظر الذین نو پریدو مونږه کسان لا یرجون لقانا یعنی یک د میننی سو مهلت ورکو فنظرو پریدو یعنی مهلت ورکوا کسانو تم لا یرجون لقانا چې عقیده نه ساتي زموږ د ملاقات فی طغیان په خپل سرکشه کې یا مهون حیران او پریشان و اذا مسل انسان زرو کله چې ورسیږي مسل انسان زرو کله چې ورسیږي انسان د څه تکلیف نو دعانا حال د انسان بیانې د انسان وګوره حالت یې سره د نافرمان او مشرک انسان حال و اذا مسل انسان کله ورسیږي انسان ته زرو تکلیف دعانا نو आवाज کوي مونږ ته لجنبه ای علی جنبه په ملاستم او قائدن پناستم او قائم او په ولاړم هر وخت الله ته فریاد او جړا دي خو فلما کشفنا کله چې مونږ لری کو انه د دنه ضروره د د دا تکلیف د د په دعا او فریاد نو مره مره روان شي دې چرته روان شي شرک ته کنه مره دې روان شي شرک او ګناه ته بیا شرک او ګناه شروع کی مره روان شي شرک ته ګناه ته هغه مخ کې فریاد ایر کی ته بنوي چې مونږ ته جړاګانې ته بنوي هغه سړی دی بلکې اوس مونږ یې کړو کذالکوم دارنګ زوین للمسرفین خسته شوی د مشرکانو د ماکانو یعملون هغه مشرکان عملونه مشرکان عملونه او ته خسته دی بس نو ځکه الله یری ولقد اهلكنا القرون من قبلكم تخفيف دنیاوی دنیا کې مذاب مشکان لور کوم ګوره په خوانو تکنه ولقد یقینا اهلكنا القرون هلاک کړیو مونږه امخکینی قومونه پیړې من قبلكم ساسونه مخکې په عذابونو لما ظلمو هر کله چې شرک کړو لما ظلمو جلالین وی به شرک شرک کړو وجاتم رسولهم او راغلی دی د دی انبیا بل بینات په واضح دلایلو خود دوی بیا و ما کانو لیومنو نو چې ایمان راوړې وې زد د وجه کذالکم دارنګ نزل قوم المجرمین مون سزا ورکو قوم مجرمانو ته هلاکوي ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا الله وی مون وګرځولې تاسو قائم مقام پزمک کې من بعد د دینه بعد مخکینی می تباه کړ اوس می تاسو راوسته سله ګورم لننظر لننظر دې د پاره چې وګورو کیف تعملون تاسو څنګه عمل کوي عمل هم څنګه دی الله وی تاسو می راوسته سله راوست وګوره دنیا کې دا عباده مقصد دا دی لننظر کیف تعملون د عمل کیفیت وګوري یو توحید شو دیم عمل خو کیفیت سره کیفیت سی شرعی کیفیت یعنی مقصود په عمل کې هغه کیفیت تی او دا هغه کیفیت اصل امتحان دی نه د عمل صرف عمل امتحان نه دی غرسو کوي مشرکم مونږ کاو خو امتحان پکې څه دی کیفا د کیفیت ته چې دا عمل عبادت د سنت شریعت طریقې مطابق دی او کنه دی نو معلومه شوه په عبادتو کې مقصود سی کیفیت هغه اصل شی کیفیت مقصود لننظر کیف تعملون التوي د توحید د بار پیدایې دلتوي د شریعت او سنت مطابق عمل نه پیدایې دا دوه مقصد شو یو توحید او دویم عمل په سنت کوم چې زمون مشن او کار دا د تمام کائنات او د آباده مقصد ده توحید او سنت وړه مسله نه ده و اذا تطلع علیم آیاتنا بینات زجر منکرین قران تا ځکه مقاصدو کنه نو مقاصدو کې دلایل په توحید وې نو اوس قران مسله کوي او زجر منکرین قران ته ورک و اذا تطلع علیم کله چې لوستل شي په دی باندې آیاتونه زموږ آیاتونه بینات واضح واضح په خپل مقصد او مطلب کې واضحي روح المانی معنا کوي اے آیاتنا بینات سی اے عدالتو علی التوحید و بدلان الشرک چې دلالت کوي علی التوحید و بدلان الشرک چې دلالت په توحید او د شرک رد کوي دا سی آیاتونه قران بیانېږي خو بیناتن یعنی چې پکې مسله ده توحید واضح کیږي او رد د شرک پکې وي دقه سي قران نو قال الذين ويا کسان لا يرجون لقانا چې عقیده نه ساتي زموږ د ملاقات سوي ایته به قران غیر هاذا رول رول مونتا به قران پورا قران غیر هاذا د دین علاوه دا قران لري قبل روړه او کو پوره نه بدله نو بدله کم اس کم دا مسله بدله کا زموږ د خدایانو دارت چې پکې ده بوتلان د شرک ده دا کله وای کله چې دغه سي توحید واضح بیان شي تطلع علیم آیاتنا بینات قران بیانیږي خو یو سړی قران وای بوسو کی وبوزي رب لذي ترجمه کوي او بس ابو جهل پکې یادای او یو داسې قرآنی چې آیاتنا بینات واضح واضح بیان چې د توحید او رد د شرکی نو دغه وخت کې به بیا په دې خلکو قران خنه لګي وي بوړه دې قران بزیرا ته بل کتاب وایا قران ته ضرورت او ځای وایا خو بدله دا زمون په الہ خدایانو په کې رد مکوا جوابونه وره قل دی وته وی قران مړه بس داسې روان قران وایا دا ردونه پکې مکوا تا پکې ردونه شروع کړي دي خلک پکې یادې ها او یا داسې وکا د قران په ځای برازه چرتا خلاصه شریف او مونیا شریف او بل شریف په شروع دا وو بل شریف شروع به قران غیر حال مونږ دا ور اول کې چې درسونه به کول دلته نو د ډېرې مسلې او مقابله او لانجې به وي روزانه یو مرګره درس له یو مرګري راوس بل دعوت ورک هغه وخت کې د درس لراتلم لوی کیسه وا بس چې چا بولی چې اخوا لاړ بس بیا په هغه مهنت شروع ته جوړې چرته کفر لاړ نو امرګره ورځ وراره بیا رانه ما وته بل مرګری ته مې څنګه هغه مرګره دی رانه سمه ما ته وی وی زور پسې ورلم وی ما ته وی چې ما ته زمونږ مولوی سه وی چې تال ته درس لځي مړه راځه زبر ته قران خیم الته مزه نو هغه وته درس شروع کړ ما وته هم سروځي بعد ګوره درس به ختمي دا صرف دینه منی کوي نو سروځي بعد بیا مرګري ما ته ویا او یا غالک نه ته پوسه کې وی ما ته ورځ ترجمه خو له بیا راته وی چې شروط الصلات به ته شروع کوم نو شروط صلات مې ورځ یې غیم راته پرې خو مې مقصد تا ته قران شروط صلات نو د دې قران نه منی کولو ان تا ته ممبئی د دې په ځای بل کتاب شروع کو به قران غیر هاذا او یا داو کا کده غنی نو بدل هو دا مسله پکې لګه بدل کا زمون په دې آله هو باندې رد مکوا د دې عیوب م بیانوا دا رد په شرک مکوا مسله توحید م بیانوا بس بس روان قران وای سوک پکې ما یاد وا زمون یو دلته مون درس کو نو یو ساده غوندي تبلیغي ا دې خپل مرګرو سره روان شو نو دا جمعه ته پرې خو بل ځای ته لاړ نو بل جماعتون الته یو مولا بدعتي اوس مړ دی بس نو هغه درس کاو نو هغه بس هغه سي ترجمه کول نو ترجمه دی پیجندې امنا دا چې موږ در شروع کوو نو بیا ټولو ترجمه مرجمه شروع نه به ترجمه کول روانه او کیسې به پکې کوله ناغه زمو یو مرګري سر بیا ملو شو وی چې وګوره کنه تاسو د استاد نه دی وته یادو زه غبل مولوی صاحب جمعه تزم دون خپل روان درس کوي نه پکې دا چا نو ملي نه پکې دا چا رد کوي او دا تاسو دا چې کینی نو بس کله پکې او یادې کله پکې بل یاد نو دا یو بدل هو روانه وایا سو پکې ما یادو قل جوابونه قل ورته پیغمبر ما یکون لی ندی ممکن مالا ممکن ندی انو بدلو چې بدل کم دا من تلقاء نفسي د خپل ځان نه سزما کتاب غو نه چې بدل کم دویم ولی ان اتبعو ز تابینم الا ما یوهی لیا مگر هغه چې ما ته وحی شوی دا زه خو وحی را ته کیږي هغه بیانوم پورا پورا او انی اخافو او کمه زیاته ځکه نشم کوله چې اریګم ان اسیت ربی کنا فرمانی کوم د خپل رب یعنی کمه زیاته ترمیم کوم نو یریګم عذاب یوم عظیم د عذاب دروازې لوی قل او سلورم جواب قل ورته پیغمبر الله ان شاء الله کچره خو خوي د الله نو ما تعالی تو علیکم ما بنو لست دا قران پتا اوس ولا ادراکم بی نه به مې په پوي کړي وې څه مطلب دا ځان نه نوې ما دا خدای الله په حکم مامورم ګینه اسی رښتیا خبره چې دا د الله حکم نه وې کنه نو بیا موږ څه کو ځان هم ستړي کاو نن سړی کو او یا هم دونه مقابله او جګړه د خلکو په سره غسته خدا خو مامور یو مطلب دا دی چې نه وایو نو الله به تپوس کوي د دې تپوس قل ورته پیغمبر الله انشاء الله او چر خو خوي دا الله ما تلوته نبه مې لستوي دا پتا سولا دراکم بي نبه مې پوي کړې وې پدې او لقد لبست فيكم پینځم خبره ادا ولې نه منې ظالمانو زما کردار د تمخامخ ده کردار پیش کول اعتراض و ملک او چې زبد کردار وې پلمن می داغ وې حالانکه لقد لبست فیکم یقینا ما تیر کړی دی پتا اوس کې عمرن عمر من قبله مخکې د دې داوی د نبوت او اظهار د قران نه د بیان د قران زندگی می در کې تیر کړی 40 سال هغه 40 سال کې په ما باندې صداق نشته نو فلا تعقلون ولې د عقل نه کار نه لای راتم صادق امین وې نو اوس مې په دې کې صادق منه کنا په دې قران کې دا مطلب عمر مې در کې تیر کړي او دینه معلومه شو چې دای بس کوي دعوت به کوي خدای به خپل کردار پیش کوي صفا کردار وخی خام چې دا کردار دې سبای نو علاوه کار کیږي چې کردار دې داغدار او بیا خونک تبا صادق او امین ښا پاکستان عین کې دي چې د پاکستان صدر وزیر اعظم او دغه وسوکی صادق او امینی دا ورته دی علماء چې کله قرارداد مقاصد لیکل دی پکې وته لیکل دي اوس غریبانو له چل نه ورسي کړوي لری کېته امخ کې هغه یو ججوی یرا پاکستان کې سیوا داغه یو پلان کې نه بل صادق امین خنخ کاری نه دا تلری کې نو بهر حال عالم به صادق او امینی ښا د کې بس صدقي د د باندې قول دروغي نه به فعل دروغ کله د خبره یو عمل بلو بس خنک بیا اثر نه کوي قول فعل مطابقت به صدق په قول کې مو فعل کې او امانتداری وي نه امانتداری د دینم چې س دین دی غوي پټی نه کی او امانتداری دا چې د د خلکو سره معاملات راشي چای کې هم د ایمانداری نه نه چې بیا غلو خېج نه غټول توحید سنت قران دین هر سبب بدنام کی نو دا کردار بنیادی شی دی لمنه به داغ د ساتل غواړي افلا تعقلون ولی دا عقل نه کار نه لې فمن ازلمو او خلق وردی ته ګوري ښا بنیادی شی دا ده خلق د عالم او دای کردار ته ګوري نو بیا خلق خبر اوري فمن ازلمو سجن سوک د غټ ظالم ممن دا چانه افترا چې تړي الله کذبا په الله درو شرک کوي او کذب بیا آیات یا درو جن غنی د الله آیاتونه قران نم تکذیب کوي نو انه لا یفلح المجرمون شان دا ده نه کامیابی کې مجرمان مشرکان و یعبدون من دون الله دا دا شوبې جواب یعنی هغه داوا اصل یعنی نفی د شفاعت قهری اورت په شرک او د دې په عقیده د مشرکین باندې رد و یعبدون دی عبادت او بندگی کې من دون الله د الله نه سیوا ما دا چاله یزرهم چې نه نقصان لري کولی شي د دین ولایان فهم نه ولا فائدہ ور کولی شي نفع او نقصان اختیارمند نه دي او دوی عبادت کوي چې وته لکه دا ولی کوي د نفع نقصان اختیارمند نه دي نو یقولون دوی سوي هاولای شفاعونا دوی وی دا زمون شفارسیان دي عند الله دا الله دا الله مختا یا عند الله دا الله پنيز دا زمونږ د الله په دربار کې شفارسیان دي نورې د نفع نقصان اختیارمن نه ګڼو دا یو قسم مشرک شوخه یو مشرک هغه دی چې د نفع نقصان اختیارمن ګڼي خو دویم قسم مشرک هغه دی چې د نفع نقصان اختیارمن نه ګڼي خو لیکن سوی شفاعه وته وي شفیع قهری او وی دوی دا کسان زمون شفارسیان دی ان الله دا الله پنیز دی زمون دا الله په دربار کې شفارس کوي نو ځکه نظر نیاز ځکه تعظیم کو قل اتنبئون الله جوابونه کوي خدلته د دې آیات دلان دی تفسیر کبیر والا لیکلی دی وې د دې مثال چې دا مشرکین او شرک کاو او وی به حوالای شفاعنا عند الله ونذيره في هذا الزمان په دې زمانه کې مثال اشتغال کثیر من الخلق د ډېرو خلکو مشغولیت خلق مشغول دي به تعظیم قبور الاکابر دا بزرگانو د قبرونو په تعظیم اختدي علا اعتقاد په دې عقیده چې انه اذا عزمو قبورهم کله چې دوی د دې اولیاء او د قبرونو قصد اراده او تعظیم کوي نو پاینم یکونون شفاء لهم عند الله دا وای زمونږ د پاره د الله پنيز بیا شفارستونه کوي د قهل لګنن زدا کم ناپویا جاهل عوام اختری قل جوابونه الله کوي قل ورته پیغمبره اتنبئون الله آیا تاسو خبر ورکوي الله ته بما پاغه چاله یعلم چې الله نه پیجنی فی سما دی بر اسمانونو کې ولا فی الارض او نه لاندې زمکه کې دی دا د الله شفاعه دی الله وی ماته علم نشته درک نه لګي زته خبر نیم زته خبر نیم او تعالی له شفاعه جوړ کړی دی نه مطلب څه چې مشرک د چا عبادت کوي د نشته نه د پنځبیر شیخ انداز دی سوي اے مشرک د چا عبادت کوي د نشت شته نه د عبادت الله وی ماته پته نه لګي او تعالی ایصدار جوړ کو شفیع جوړ کو دویم جواب سبحانه پاک دی الله د شریک نه وتعالى او چته اما دا غسنه یو شرکون چې دی الله سر شریکي د شفاعونه پاک شفیع عالم نشته غالب وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا دا زجرم دی او جوابم دی سلورم سلورم جواب د دوی ده دی شفاعنا عند الله دا وای چې د دې مشرکانو دا عقیده د مشرکانو دا عقیده دا یوازې باطل نه بلکې دا قدیم هم نه ده قدیم هم نه ده جدید ده دی رسو جوړه کړی دا قدیمه نه ده څنګه وی وما کان الناس الا امه واحده خلق ټول په خوانه په توحید دا قدیمه عقیده نه د رسو جوړه شوی رستو فختلفو دی اختلاف کو شرک شروع کو ولولا کلمتون که چرتنوه جزاء الله را لیږي او علم غیب الله سره ده ما ته پتن لګي چې کله به را لیږي کله نو فنتظرو انتظار کوي د معجزه بس کا الله راولې کلنو او یا فنتظرو انتظار کوي د عاقبت د انکار چې انکار مکو څه عاقبت وي او ان بشکزم معکم تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه و اذا ذقنا الناس رحمتن کله چې الله وي مو اوسکو انسان ته رحمتن دا زجر او غفلت د انسان د انسان غفلت وګوره و اذا ذقنا الناس کله چې وسکو خلکو ته رحمتن مهرباني من بعد ذرا پس تکلیف نه مساتو چې رسیدلی وتا تکلیف مصیبت پر راغلو اته الله لره ک خوشحالي راحت پر راوس نو ازالهم ناسا په دوی لرا مکرون چل وی چل مکرون چل وی فی آیاتنا زمون په آیاتونو د توحید کې یا مکرون دوی له مقابله فی آیاتنا زمون په آیاتونو کې الله و عزت تکلیف لري کم مهرباني په حکم پکار داوا چې د الله د توحید قائل شي نو د الله د توحید آیاتونو کې د چلونه شروع کی یا د مقابلی شروع کی قل ورتوی الله والا اسرا و مکرا زر ورکون کې د سزا د دې تدبیرونو هم ده دا کم تدبیر چې تاسو کوي چل کوي او ان رسولنا او یقینا زمونږه رسولان هغه فرشته یکتبون لیکی ما تمکرون هغه چې تاسو سم مکرونو تدبیرونه کوي فرشتي هم لیکل کوي او الله وی زم په عالم والذي يسيركم في البر والبحر دا زجرم ده او سلورم عقلی دلیل له په توحید باندې او په نفي د شفاعت قهري هو الذي الله غزاد ته يسيركم في البر چې تاسو ګرځي چلی په وچه کې ول بحر او دریاب کې الله دریاب وچ کی تاسو چلی او ګرځیم حتا تر دې پوره یعنی بعض اوقات اذا کنتم فی الفلک چې کله تاسو بیا کیشته کې کله کله وی دي سمندر تم ضرورت پیښ شي کیشته تروخیج وجرینا بهم بریهن طیبتن او مونږ روان کړي دا کیشته بهم بدی باندې بریهن طیبتن پاغه هوا موافقه معتدله معتدله هوا چلی چپې را روانې شي وزنو او دی یقینو شي چې انو بشک دی یحیط بهم احاطه او کړې شو په دې من دوی گیر شو سمندر کې گیر شو نو دغه وخت کې دعو الله دوی आवाज کوي الله ته مخلصین له دي چې خالص کون کې الله لره دا چغه یو الله تر ورسیږي ګرځي پزمکه کې بغیر الحق پنا حق نه حق سره شرک شرک کوي شروع شي او هغه لنکونن من شاکرین خلاف شي نو یا یوهناس اے خلکو انما بغیکم یقینا ساسو دا سرکشی یعنی د دې وباد انما بغیکم یقینا وبال د سرکشی مل انفسکم په خپل ځانونو ده او متاع متال حیات الدنیا اے متع متال حیات الدنیا متیو متال حیات الدنیا فائدہ واخلې فائدہ د ژوند د دنیا مزیو کې ز ګورو سم الینا بیا موږ ته مرجه وکم واپس کېدل ساسو ری فننبه وکم خبر بدر کو تاسو سبه ما په اسبانه کنتم تعملون چې تاسو عمل کاو انما مسلو حیات دنیا کماین تزيد من الدنيا په دې باندې مثال وای او مثال دا فنا او زوال د دنیا وای دنیا باندې زړه لګوي د دنیا د محبت د وجنه په شرک مبتلې خدا دنیا دا پایدار او همیشه نه د فانی ده انما مثل حیات دنیا یقینا صفت د ژوند د دنیا کما ان پشان د وو د انزلنا من السما چې وروي مونږ د برنه فختلت به نبات الارض فختلت به اے ګن قسمه قسم روخیږي فختلت ګن قسمه قسم ګډ وډ روخیږي فختلت ګډ وډ دا پرې دغه کې زنګلاتو کې او دارنګ بدی غرونو کې بسه هر ځای هر شی چرته د غټه دلان دی او چرته د ونی په ویخ کې نو فختلتا ګڼ قسمه قسم روخیږي به په دی وو سره نبات الارض یا اونی سی زمکه زخرفا خپل شینواله ټول زمکه تک اشنا وزینت او خیسته شي وزنالوها او ګمانو کی مالک چې انهم قادرون دوی قادر دی علیها د دې په شکولو کټکولو فصل خو خشوي دی پدې کې د دې د اراده چې پدې کې عطاها راشي د نبات تا نبات دی بوټو تا امرنا زمون حکم د عذاب لیلن د شپې او نهار یا دروازه غلیو سیلیو طوفان پیرایش فجعلنا موږ وګرځو دا حسیدن لو شوی کټ شوی کال لم تغنه بلمس توې جوړې وخت نو تیر کړي پرون توې دلته پرون اډو داونه داسې ولا غباغات وام دا سي مړکم لوکم چې ته بنوي چې پرون پلان کې خان دنیا کې او بس لاړ کیسه ختمه دروازه باب بند داغه باب بنش کذالک نفصل الایات هم دار مونږه په تفصیل سره بیانو مثالونه خو لقوم دا قوم د باره تفکرونه چې سوچ فکر کوي والله یدو الى دار السلام بشارت موحدینو الله را بلی خلق الى دار السلام او کور د سلامتی آتا الله تاسو جنت ترا بلی او دنیا کې دار السلام سره قران دې جمعه ته مدرسه ده توحید دې دې تمرا بری و یهدی من یشا توفیق ور کوي چا د چوغړی لا صراط مستقیم د لارې نه غي نه ته توفیق ملوش اول راش او للذین کسانو د پاره احسنو چې منلې توحید دل الحسنا جنت ته و زیاده او زیاتی د دیدار الهی یا مقام د شفاعت چا چې توحید ومنه للذین احسنو اخلاص په بندګۍ کې وکړو توحید ومنه نو دل الحسنا جنت ته و زیاده او زیاتی د دیدار الهی یا وزیاده زیاتی ده مقام د شفاعت الله بدل مقام د شفاعت هم ورکی چې زوس نور علم شفاعت سوکا ولا يرحقو ولا يرحقو ولا يرحقو وجوههم قطر او نه برسی وجوههم د دې مخونو ته قطرن تورواله یا گرد او غبار ولا ذلہ او نه ذلت ولی جنت زیاده سره چې التا زوال نعمت نشته چې ذلت پر راشي تورواله نه مراد غم کله کله د غم د وجې نه سړی مخ تک تور شي کنه نو نه به وخی مخونه قطرن تورواله یعنی غم به ناراض او دارنګ ولا ذلہ نه ذلت چې زوال د نعمت شي ولای کدا کسان اصحاب الجنه جنتیان هم فی خالدون دیوا په دې کې همیشئ او الذين كسبوا السيئات والذین کسبوا السیئات تخویب شرک کړي آ کسان چې کړي دي السیئات شرک جزاء سیئات نو سزا د شرک بمثلها د دې په مثال لا الله زیاتې نه کوي وترهم ذللا وخلی وی دوی لره ذلت ذلیل بش او مالهم نه وی دوی لره من دون من الله اذا الله نه مناسب سوق بچ کوونګه سوق بنی چې د الله د عذاب نه بچ شپې تیار ول دا مخ پټ کړي دي شپې تیار دا مطلبي چې دا تیار د شپې ډیره تیاری دا چې چرتا نه برا سپومې نه ستوري زنګلي او دارنګ نس رڼا ولېټ وی نو بیا دا تور شپه بالکل د سړی مخ پټي نخ کاری پکې هغه نیکان بزرگان دي ملائکه او مسیح او دا وق نو الله به جدا کی دی په پریدی ای به اخوا جنت تلاړ شي دی به جهنم وقال شرکاهم او به وی د دیغه شریکانه ما کنتم یانا تاسو نه زمون تعبدون عبادت کوونکی زمون په وینا د عیسی علی السلام به وتوی بزرگان پیر بابا لوی ځوان چرکه مون خو د تنو ویلی چې زمون عبادت وکه وقال شرکاهم وی د دیغه د برخه خاوندان د دی په خیال چې دا برخه خاوندان وتوي ما كنتم نو تاسو یا نه موږ د تعبدون عبادت کوونکي زمون په وینا فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم کافی دی الله گوا زمون او تاسو ترمنځ چین کنا یقینا ان مخفف من المسقل ان ان یقینا کنا مونږ وان عبادتکم ستاسو د عبادت او بندګۍ نه درو رسرا مدد شویلونه لغافلین نه خبره مونږ د پتم نه لګیدلې او دوی اوري او ویني ګوري الله وی قیامت کې به تاغوي چې الله غوا دې کوم د نه خبري دی و تاواز کې یا پیر بابا رو رس را مدد شي خبرم نه ده او دی وی را رسی امداد کوي هنالکا دغه ځای کې به وای تبلو کل نفس ما اسلفت تبلو خکار بشی هر نفس تما اسلفت هغه سچی دکړي هغه هر سبه خکار شي مخامخ شي یا تبلو او به پیجنی کل نفس هر نفس ما حقیقت دا هغه عمل اسلفت چې د مخکې کړي دی دا خپل عمل حقیقت بدغلتو پیجنی وردو او دی واپس کړی شي الله یا الله تا مولاهم الحق چې مالک د دې رښتینه دی وزل عنهم او رک بشي د دین ما سکانو یفترون چې دی ځان نه جوړول سزا نه جوړول شفاعت قهری انزر مال وایش